دی صورت تا صورت السجده لیکيږي او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی او د دین علاوه دې سورت ته الف لام میم سجده هم ویل کېږي او سورۃ المزاجع هم دې سورت ته ویل کېږي ځکه شرط کې لفظ د المزاجع راغلی دی او د دین علاوه سجده لقمان ورته هم ویل کېږي او وجه دا دا چې سورۃ لقمان پسې دا سورۃ ته په دا وجه دیتا سورۃ سجده لقمان هم ویل کیږي نزول اعتبار سره دا سورۃ د سورة المؤمنون نه رسته نازل شوه دی او 75 نمبر سورت دی او مصحف اعتبار سره 32 نمبر سورت دی د سورة لقمان نه رسته او بیا تمام صورت مکی ده ما سوا د درو آیتونو نه چې هغه مدني دي پرله پسې آیاتونه آیت نمبر 18 19 او 20 د دویم باب ابتدایي درې آیتونه دا د دې صورت مدني دی او نور تمام صورت چې دی نو هغه مکی دی او بیا تمام صورت محکم دی ما سوا د یو آیات نه چې هغه منسوخ دی چې هغه د صورت اخیری آیات دی فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون دا منسوخ دی بیا آیت السیف او بیا د دې صورت مخکنی صورت سره ربط په یو څو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې رد د شرکو نو دې صورت کې الله فرق بیانې د توحید او د شرک په درمیان کې دیم دا چې د مخکنی صورت په ابتدا کې هم ترغیب ال القرآن وو د دې صورت په ابتدا کې هم ترغیب ال القرآن دی او بل دا چې مخکنی صورت کې اثبات د توحید وو په دلایلو نو اوس دې صورت کې د مشرکینو چې کوم شبهات دي الله په داوی تردید کې سلورم آیات کې ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون او بل نمبر دا چې د مخکنی صورت اخر کې مغیبات خمسه الله ذکر کړو اوس د دې آیات شپږم د دې صورت شپږم آیات کې په دلایلو او دا بیانې کې سرورم آیات کې مالکم من دونه من ولی ولا شفیع او دیمه داوا چې دی هغه بیان د فریقینو دی آیت نمبر 18 کې افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا استوون چې یو اړته مؤمنان دي او بلې اړته کافران دي دا نشي برابر دي په نس د الله او بیا خلاصه د صورت صورت کې 30 آیاتونه دي ورمنه باب دی آیت نمبر 17 پوری جزاء بما كانوا يعملون د دې باب عنوان جدید ترغیب ال قران او د دویم باب عنوان جلی به بیان د فریقینو تقابلا بیا ابتدا کې الله ترغیب ال قران ورکي او تذکرہ به کې د نزول القرآن او دو صفاتونه به الله ذکر کوي او صفات لاره وفيه دویم صفت من رب العالمین بیا آیت نمبر 3 کی زجر دے ام یقولون افتراه او دې ته لیکيږي زجر په انکار د قران او د آیات اخر کې به بیانې کې داوا د صورت مالکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون بیا پنځم آیات کې بیانې کې دلیل عقلی دویم یدبر الامر من السماء الى الارض او سره شپږ صفات به الله د مؤمنانو ذکر کړي انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا دا به تر ومما رزقناهم ينفقون پوری بیا ولسم آیات کې بیانې کې بشارت مختصر بیا لسم نه تر اخره پوری دویم باب وي الف لام میم الله علم دې په مراد د دې حروفو د ته حروف مقطعات ویل کېږي او دا مرکب دې د دریو نه یو الف دې دویم لام دې او دریم میم دې ترغیب ال القران الله ورکیم او درې صفات الله د قران ذکر کوي یو دا چې نازل شوی دی او دویم دا چې لارې به په شک شک پکې نشته دی دا الله د طرفنا نازل شوه کتاب دی او دیم خبره لفظ د رب ذکر کړي اشاره د روحاني تربيت ته اے انسانانو لکه څنګه الله تاسو جسمانی تربيت کوي نو دغه رنګ روحاني تربيت هم کوي او لارې بفيه شک پکې نشته ولې ځکه مې رب العالمین دی لا ریب فيه کې یو څو احتمال دي اول احتمال دا چې دا جمله معترضه ده د دو جملو په درمیان کې تنزيل الكتاب من رب العالمين تنزيل الكتاب مبتدا من رب العالمين خبر اځه مې احتمال ده چې تنزيل الكتاب مبتدا ده لا ريب فيه خبر اول او من رب العالمین چې د خبرې ثانی دي په دغه جلاره به فيه باندې وونه دی راوړې او من رب العالمین باندې وونه دی راوړې ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک زجر دې په انکار د قران دمر لوی کتاب بشک کتاب لارب کتاب دی کلمات تعداد چې دینو 380 دي او د حروف تعداد چې 1518 دي دا خازن لیکي ام یقولون اقراه بل هو الحق من ربک دا زجر دې په انکار د قران بشک کتاب دې د رب العالمین کتاب دې او دا خلک وی چې محمد د ځان نه جوړ کړي دا سرګن دروغ وي دا چې خلق د زجر مستحق دي ام یقولون افتراه آیا مکی والوی چې محمد دا قران د ځان نه جوړ کړی دی استفهام زجری دی استفهام تقریری دی بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما اتاهم من نذير من قبلك بل په دوه قسمه یو قسم بل هغه چې هغه ته بل انتقالي ویل کېږي او دیم قسم بل هغه چې هغه ته بل ابطالی ویل کېږي نو قران کمزې کې چې ته ګوري الته کې بل انتقالی وي او بل انتقالی دې ته لیکيږي چې کلام مخکنی کلام نه انتقال شي بل کلام ته د یو مضمون نه انتقال شي بل مضمون ته قران کې اکثر بل انتقالی راغلی لیکن دا واحد مقام دی چې دلته کې بل ابطالی دی ښا معنا دا چې بل سره ابطال کیږي د قول سابق اثبات کیږي د قول لاحق ابطال د قول سابق چې سابقه قول دا او ام یقولون افتراهم چې دا قران محمد د ځان نه جوړ کړی دی اثبات د قول لاحق کې چې هغه دی هو الحق من ربک بلکې دا قران حق کتاب دی من ربک انزل من ربک دې د پارا چې تو یره داسې قوم قوما موصوف دي ما تاو من نذیر چې دای صفت واقع شوه دي جمهور مفسرین لیکي چې مراد د دین اهل مکه دي یا تمام عرب مراد دي ځکه عرب ته د موسی علیه الصلاۃ والسلام نورستو پیغمبر نو راغله خازن لیکي دریم جلد کې چې لتون ذی رقم ما اتاهم مراد عرب دي یعنی العرب دا امیانو پړل کنو لم یاتهم نذیر قبل محمد صلی الله علیه وسلم نو راغله دو تایر اور کون کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درات دو نمخ کې دا سه قوم چاو ته پیغمبر نی راغله هغه محتاج وی دی تا چې پیغمبر راشي کنه لتنذر دې د پارا چې تو ير یا قوم ما تاهم چې نه دې راغله هغه تا من نذير ير ور کونکې په کومه زمانہ کې نه راغله په زمانہ د انقطاع کې داغه زمانہ ده چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام نورستو تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې زمانہ و دیتا زمانہ د انقطاع لیکي چې دې زمانہ کې اس پیغمبر نو راغله او دا تقریبا سکم شپږ سو کال جوړیږي په دې زمانہ کې شیطان ته میدان اموارو ډیر مهنتونه کړو په انسانانو باندې تر دې چې بت پرست کړو الله نه واړول یو لوی انقلاب د شرک راوسته یو خلک په ظلم کې مبتلا کړي ژوندې لونه به دفن کولې ظلم ته به انصاف وي نافرمانه ته به اطاعت او تابعداري وي من قبلک مخدتانا لعلهم يهتدون دته علت ویل کېږي لتون زرا انذار دې مقصد د پاره دی چې خلک هدایت بیا مومي په یو لار روان شي لعلهم دې د پاره چې دا قوم يهتدون د جنت لارو پیژني د توحید لارو پیژني چې مخکې ویلي ولې تنذر قوم ما اتاهم اوس به دا قوم څنګه یې راي عقلی دلایل ورته پیش کړ الله غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه وما بینهما غ تمام مخلوقات چې دې په درمیان کې دي فی سته ایامن دو احتمال دی په دې کې یا احتمال دی امام مجاهد رحمه الله دی او امام زحاق او فرمایي چې ایام جمع د یوم ده مراد د دین چې د ایام د آخرت دي چې هغه یو ورځ چې په مقدار د زر ورځو ده یو قول دا دی ایام نه مراد ایام الاخره دیم قول جمهور مفسرین او تمام مفسرین فرمایي چې ایام مراد ایام الدنیا دا قول د عبد الله ابن عباس هم دی لکه سورته اعراف کې هم دغه آیات دی لیکن په دې او بیا اعتراض واردېږي چې د ایامو پہچان خو کېږي په تخلیق د شمس او په تخلیق د قمر ځکه د یوم اطلاق کېږي چې نور راوخیږي او نور ډوب شي دا رسوا زمین او اسمان چې پیدا نه دي نور اوس په مې هم نه دي پیدا نو د یوم پہچان به څنګه کوي دیو جنا امام رازی رحمه الله په جواب کې فرمایي چې فی سته ایام من مراد مقدار د شپږ ورځو دی ښه لکه الله بل ځای کې فرمایي لهم فیها رزقهم بکرة وعشیا قبر کې خو سبا بیګا نشته دی مقدار مراد دی او بیا نو منه رسې وانه هغه یوم الاحد و او اخیری رسې وانه هغه یوم الجمعه و تفصیل د دې بیا حامیم سجده کې براش آیت نمبر 9 او اخلاق آیت نمبر 24 پوری بیا برابر شو الله عرش ته عرش ته برابر دل دا د متشابهات نه دي علم په پکار دی او تفصیل باندې او کیفیت باندې الله خبردار دی چې الله څنګه برابر شو عرش ته کما یلیق بشانی ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع داود سورت نفی د شفاعت قهری عام طور سره امدادي په دوه قسمه یو قسم مدد انا چې وطن په خپل ورګي چې ته مدد وغواړي او خپل په موټو خپل په لاسونو ستا مدد وکي د تا ولی ویل کی دیم قسم مدد مددگار هغه دی چې هغه خپل تعارف استعمال کی سفارش کی خپل اختیارات استعمال کی دا غته بیا شفیع ویل کی الله د دې دواړو نفي کوي مالکم نبوی تاسو درا پرز د قیامت من دونی ما سوا د الله نه می ولین سوک بچ کون کې ولا شفیع نو نه سوک سفارشین افلا تتذکرون آیا آية تاسو نصیحت نه قبلوي يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون دین دلیل عقلی مخکنی دلیل عقلی کې د زمین او اسمان د پیدایش تذکره و د آیت کې الله تذکره د انتظام کوي چې نظام د کائنات الله چلایي دنیوي نظام چې دی نو دا د الله په اختیار کې دی د الله نه علاوه بل څوک نشته چې تنظیم وچلې د کائنات یدبر تنظیم کوي الامر د دنیا د کار من السماء دبرنا ال الارض ازم کتاب آیات کریمه د مشکلات القرآن نه ده اسانوم تاسو ته او درې مطلبونه تاسو ته بیانوم چې آیات آسان شي رومنه مطلب دا چې الامر نه مراد دنیوي نظام دی الامر نه مراد د دنیا نظام د دنیا تنظیم من السماء جاری مجرور دی دا یدبر پوری متعلق نه دی بلکې د دې متعلق چې هغه مقدر دی یدبر الامر من السماء یدبر الامر فینزل من السماء او بیا ور پسې یا رجو راغلي دي ثم يعرج الیه دا یا رجو په معنا د يرجعو دي او يرجعو که ضمیر راجع دي الامر تم او امر نه مراد چې د دنیا انتظام او اشاره ده د دنیا فنا ته ترجمه دا څه وکا یدبر الامر یدبر انتظام کوي الله الامر د دنیا د کارونو دا دنیا نظام الله چلای من السماء فینزل من السماء دا انتظام چلنا چلے نو فیصله د بر ناراضی ال الارض اسم کتاب ثم يعرج ثم يرجع الیه دا انتظام به چلیږي چلیږي چلیږي اخر دا چې ثم يعرج الیه ثم يرجع الیه دا فیصله به الله ته واپس شي فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون یوم نه مراد د قیامت ورځ دا انتظام ما سو وخت پورې چلیږي اخر دا چې په دې دنیا به فنا راشي نو په دې احتمال کې یوم نه مراد چې د یوم د قیامت او یا رجوع په معنی د یرجعو او امر نه مراد چې د دنیا کارونه او من السماء متعلق د ينزل پوری فينزل من السماء دا لمنه مطلب شو او دې مطلب دا چې الامر الامر نه مراد چې دی وحی ده او یدبرو په معنا درا لګلو یدبرو الله را لګي یا یا رجو کې یا رجو کې ضمیر راجه د جبرائیل ته الیه کې ضمیر راجه د الله ته او فی یوم من مراد د دنیا رز د دنیا رز د ترجمه دا څه وکا یدبرو را لګي الله الامر وهی د جبرائیل په واسطه من السماء دبرنا الى الارض زمکتا ثم يعرج اليه في يوم بیا واپس زی جبرائیل الله تا فی یوم پاغرز کی کان مقدار هو الف سنه مما تعدون چې د مقدار د غیر زی د زرو کالو دا د الله قدرت ته چې دوه کارونه یو نزول او دویم عروج را لګل د جبرائیل راتلل بیا واپس تلل دا مسافت چې دینو پراتلو باندې 1500 کال لګي په واپس لو باندې هم 1500 کال لګي الله رب العزت دا د سترګې پرق باندې کوي جبرائیل ضیا او راضي درې مطلب دا درې مطلب دا چې یدبر الامر امر نه مراد چې د فیصله د اعمالو دي امر نه مراد فیصله د اعمالو او یا رجو چې د خپل په معنا باندې ده او یا رجو کی ضمیر راجع د اعمالو ته معنا دا چې دلته عمل وشي یو تن عملو کې هغه عمل فورا بر تلار شي هغه عمل قبليږي یا رد کیږي نو فورا فیصله کیږي د عمل چې قبول شو او که قبول نشو دا درې مطلبونه بعض مفسرین نقل کړي لیکن آیت من اعتراض واردېږي هغه دا چې دلته الله فرمایلی دی په یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون سورۃ معارج کې تاسو ګورئ دلته الله فرمایي چې مقدار داغه سورۃ السجدہ کې الله فرمایي چې مقدار د هغه د زرو کالو دی او سورۃ المعارج کې الله فرمایي چې مقدار د هغه د 500 زرو کالو دی دا تعارف دی کنه رومنه جواب بعد مفسرین لیکي چې د قیامت ورځ د hebat او وجبا په تفاوت سره چې چا باندې hebat زیات وي هغه باندې بدارس داسې لګي لکه 50000 سال او چا باندې hebat کم وي نو هغه باندې برس کم لګي کنه په دا وجه حدیث کې راځي ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مقدار د قیامت چې د خلفین 50000 سنتن 50 زره کال دی لیکن قسم دې په الله دارز بس پکې یو اسانه په مؤمن باندې او دومره وخت په پیلګي لکه یو تن فرضي مزمانه سمره وخت لګي او تفسیر مظهری کې قائد ثنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ آزاد کرده غلامو بعضی چې داغونو فیروزو بعضی چې ابن فیروزو تکړه عالم د قرانو هغه فرمایي چې ما د دې تعارض متعلق عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه تاسو کو هغه ما ته فرمایل چې ما ته علم نشته ازه د ادم علم په وجبان دی قران کې ځان نه خبره نشم کولی دا واقعه مزریوم لیکي خازنوم لیکي یدبر الامر من السماء الى الارض انتظام کې الله د دنیا د کارونو اور علیږي د اسمان نظم کې تاسو میا رجو سم يرجعون بیا واپس کیږي دغه کار الله تعالی فی یومن پرز د قیامت کې یا الامر نه مراد وਹੀ او یا رجو کی ضمیر راجع دی جبرائیل ته یا امر نه مراد چې د فیصله د اعمالو او یا رجو کی ضمیر راجع ده عمل ته چې د مقدار د غرضی الف سنتن زر کالا مما دا غرضنا تعدون چې تاسو شمارئین ذالک عالم الغیب والشهادت العزیز الرحیم دا دلیل دی د مخکنی دلیل مخکوینو یدبر الامر د تدبیر د پاره انتظام چلولو د پاره علم پکار دی الله بیان دی علم کې دغه ذات عالم دی په هر پټو ښکارم غالب دی رام کون کې عالم الغیب هر پټ الله نه څه شی پټ نشته دی مفسرین لیکي چې مراد د دینه ما غاب عن العباد د بندګانو نه چې سپټ دي او شهاده چې کوم بندګانو تخکار دي الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين دلیل عقلی درم ادي ته لیکيږي دلیل عقلی انفسي هغه ذات چې خسته کړي د هر شی هر شی الله خسته کړي د خلقه چې پیدا کړي دي نو حسن نه مراد یا خو په اعتبار د ذات په اعتبار د ذات الله ډیر مخلوقات خوبصورت پیدا کړی دي ځکه خالق الله دی الله حسین دی نو مخلوقات هم حسین دي او یا حسن نه مراد چې په اعتبار د منفعت هر مخلوق کې الله حسن یې خېره په دې اعتبار چې پہچان کیږي پاګه سره د الله عبد الله ابن عباس فرمایي چې احسن كل شيء اتقن كل شيء واحكم كل شيء وبدأ او شروع کړي دی الله خلق الانساني پیدایش د انسان من طینن د خټونام ماده بعیدام د انسان مراد د چا خټه ده دا باغ کې چې انسان نه مراد مطلق انسان واغسته شي هر انسان او کې انسان نه مراد آدم علی السلام واغس شي لکه ابن عباس وی من توین بیا ماده قریبه د داغه د پیدایش ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين بیا پیدا کړی دی الله نسله نسل د انسان هو ضمیر انسان تراجه دی او نسل نه مراد چې اولاد د آدم علی السلام من سلالتن سلالتن دا د سلن ناغسته شوی دی او سلاسل کې لیکي راخ کلو ته راخ کله شوی اوبم دا سوبو مهینن چې سپکی دي نو سنن په معنا دراخ کولو دا سوبو چې هغه شهوت سره لاخ کلی کیږي او رحم کې اولو کې او بیا داغه انسان پیدا کی مما مهین یا خدا د سلالتن بیان دیم د انساني تخلیق اندامونه الله جوړ کړ اندامونو کې دا انسان الله ته محتاج وو اوس پکې روح پکړې کیږي په دې روح کې هم دا انسان الله ته محتاج دی ثم سواه بیا برابر کله دا انسان معنی دا چې تمام اندامونه الله تعالی پیدا کړ او هر اندام په خپل ځای لګاو مضبوطی کو بیا داغی نرستو ونفخ فیه من روحه فوی کو باغ کې من روحه روح د انسان د انسان چې کوم روح دی هغه انسان کې فکر د دا خپل روح دی ښا دا روح ځای کېږي نه عالم ارواح کې د په نوم وو کله چې د پیدا شو نو هغه روح د تراغه دغه د مرګ نه رستم دا روح جدا کی دا روح چرته ځای کیږي نه دا به علیین کې یا په سجین کې درد په دهریانو باندې او چې روح یو د کله انسان کې ځي کله چې جناتو کې ځي او کله چې د په نورو حیواناتو کې ځي نه دا سن ده من روحه کې دا هي زمير انسان تراجه دي د دا خپل روح دی او هغه روح به د ترازی د دنه بزیم بیا و پرز د قیامت د ترازی و اذا النفوس زوجت او دویم احتمال ده چې من روحه کې ضمیر الله تراجه دی ونفخا پکو الله فيه په دې انسان کې من روحه يخبل روح دا ضمیر چې الله ته راځي دې په اعتبار د ملکیت خم معنی دا چې د دې روح الله مالکوم دا روح الله دل ورک وګنا او سترګې والافئده او زړونه اعتراض واردېږي چې د تخصیص څه وجه ده اندامونه خدا درې نه دي لاسونه هم دي اخپې هم دي نورم ډیر اندامونه دي الله دا درې ولې خاص کړو جواب دا چې دې مناسبت د روح سره څنګه روح پټ دی نو داسې اوریدل او قتل او سوچ او فکر دا هم پټ دي خان نورو سره مناسبت ده په پټوالي کې په دا غاجه دا درې ذکر کړل او دې موجوده چې اصل مقصد دلته کې هدایت ورکولې لکه درې آیات کې الله فرمایلی ولعلهم يهتدون چې دا خلک هدایت بیا مومي نو دې ته لیکيږي اسباب د هدایت چې په وګونو باندې د الله کلام واوري په سترګو باندې د الله کلام وګوري او په ځل کې تصدیق وکړي قلیل ما تشکرون ډیر لږ شکر ادا کوي تاسو باوجود د دې چې منعم حقيقي تاسو لا پورا بدن درک بیا پکې روحم فوک پکار دا چې تاسو شکر ادا کړئ لیکن شکر نه ادا کوئ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد وقالو دا د مکی والا وی ایزا ظللنا کله چې مونږ رک شو په لرزه په خوره کې معنا دا چې مونږ دفن شو او خوره زمونږ بدنونه وکړي زمونږ ذرات رک شي عین علی فی خلق جدید معنی دا چې صرف د قیامت منکر نه دي بلکې انکار کوي د ملاقات د رب نه انکار کوي چې موږ رب سره ملاقات نکو بل هم بلکې دا د مکه والا بلقاء ربهم د ملایدو د رب خپل نه کافرون انکار کوون کې دي همیشه اسم فاعل کې دوام ته اشاره ده الله فرمایي زمانه بي دوت په دعوت کې وایا يتوفاكم روحنا اخلي تاسو ملک الموت جنس ملک هغه فرشتہ چې په تاسو باندې مقرر ده نو معنا دا چې کوم الله قادر دی په دې چې تا روح وباسي ته روح نشي من کولی دغه الله په باسم قادر دی دغه الله په دې هم قادر دی چې تا د قبر نه روباسي او تاسو حساب کتابو کې او یا زمانه بی یتوفاکم روحنا اخلص تاسو ملک الموت الذی وکل بكم دا ملک الموت الذی دې کې لګی ښکال لې هغه دا چې دلته نه ثابتېږي چې فرشته یو ده سورت انعام تاسو ګورئ سورت انعام آیت نمبر 61 ومن سپارا ګور دلته کې الله فرمایي توفته رسولنا رسولنا جمع د رسول ده دې آیت نه ثابتېږي چې فرشتي ډېری دي سورته نساء تاسو ګورئ سورته نساء ولا الملائکه جمع ویل الملائکه جمع ویل ظالمی په داسې حال کې چې ظلم کوونکې په خپل نفسونو چونکی مسله د هجرت بیانېږي دلته کې ظلم نه مراد به ترک الهجرت ظالمی انفسهم بترک الهجرت قالو دا ملائک بدو توي فيما كنتم کوم ځای کې وای تاسو ولې هجرت نه کو تاسو د ایمان د پاره ولې ځان نه کړو تاسو نور هم ډیر آیاتونه شته قران کې سورت انام کی دو عراف آیت نمبر تیس سورت انفال آیت نمبر پچاس سورت نحل آیت نمبر اٹائیس اور بتیس او سورت محمد آیت نمبر 27 دا تعرض شوخه سورۃ السجدین دا خبره ثابتېږي چې فرشته یو ده او د نور آیتونو دا خبره ثابتېږي چې فرشتي ډېری دي جواب بداسي وکړو چې سورۃ سجده کې الله چې فرمایي ملک الموت نو جنس ملک واخلم هر کله چې دا چې دا جنس واغستونو بیا ډیرو ته شامل دي شي جنس کنه قلوا یا زمان نبی توفاکم روحنا اخلی تاسو ملک الموت الذي اغمنك الموت وکل بكم چې مقرر دی پتا سو باندې دو حالات بسی هغه حالات الله تخویفا بیانای ولو ترا کته وګوري کلا چې مجرمان خلق دلته کې جرم نه مراد چې انکار د قیامت ته یا انکار د قران دی فرجنا نعمل صالحا واپس کا مونږ دنیا ته چې مونږ عمل وکړو د سنت مطابق ان موقنون یقینا مونږ یقین کوونکیو تاکیدات دي ان موقنون اسباب د علم چې استعمال کړو اسباب د هدایت چې استعمال کړو یقین پیدا شو کنه نه بدبختو کې چرته دا آلات د هدایت او آلات د علم په دنیا کې تاسو استعمال کړئ نو تاسو ته هدایت ملاو شي کنه او بیا دا د واپسې مطالبه چې دی په دې باندې سورته انعام وګورئ تاسو سورته انعام آیت نمبر 27 سورته انعام آیت نمبر 27 غمسی پارا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين آیت نمبر 52 هل ينظرون الا تعویلا انتظار نہ کی مگر دو انجام انتظار کہیں دا تب دې په من شفا باندې آیا موږ واپس کې دې شو دنیا ته فنعمل غیر الذی کنا نعمل چې موږ عمل وکړو هغه چې کوم موږ کو دا نه غیر سورت مومنون وګورئ سورت مومنون نور لسمه سپارا آیت نمبر 99 حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون تر دې چې راشي موت دغه وخت کې ډېر ادب کې بیا رب یا زما رب ارجعون تاسو ما واپس ولېږئ یا ادب مراد نه دی بلکې ارجعنی ارجعنی دی اے زما ربا ما پسو لګه دنیا ته ما پسو لګه دنیا ته لعلی اعمل صالحا فيما تركت کې دې چې زه عمل کوم نیک پاو کوتای کې چې کوم ما پرې کړم قیل کلا اوبه ویل شي دتان ان کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون دا خو یو وینا دا چې دی ویون کې دی او رستو د دون چې دی برزخون لوی پردا د جهنم دا اله یوم یبسون دوباره جون پوری نو دا تمناګانې بکی دا کافر دنیا ته دا واپس آئے لیکن دا تمنا به دو پوره کیږي نه خان ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها دام تخویف دی او د دې تعلق ابصرنا و سمعنا سره دی معنا دا چې د دې کافرو هدایت دا د الله په مشیت کې نو اگر چې د الله په اختیار کې وخه چې الله دونه هدایت ورکړې یو توجیه ده او دیمه توجیه ده چې ولو شئنا لاتینا بیا هم زما په مشیت کې د دوی ایمان نشته دی لہذا نیګل واپس فضل عباس دی بیا هم په کفر کې مبتلا دی ولو شینا کوم والو مونږه لا تینا نور بکم کل نفس هر نفس ته هداها توفیق د هدایت داغه ولكن حق القول مني دفد وهم الله دون هدایت ورن ورکی چې جنت ته لړ شي الله قادر دی جواب راغی چې الله وعده کړی دا چې زما جهنم ډکوم او الله خپل د وعده مخالفت نه کوي لکه سورته سواد آیت نمبر 85 کې براشي قال فالحق والحق واقول لاملأن جهنم ولو شینا کو غواړو مونږه لا تینا نور به کومونګه کل نفس هر نفس ته هداها توفیق د هدایت دغه لیکن دا سه نه کوو ولی ځکه الله فیصله کړی دا ولکن حق القول مني لیکن ثابت شوی دا فیصله د عذاب پر شوی دا فیصله د عذاب مني زما د طرف نه اغا فیصله د عذاب دا د لاملان چې زبډ کوم جهنم من الجنتی د پیریانو نا و الناس او د انسانانو اجمعین ټولنا مسلم کی روایت ده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موز روجا زکات حج اس عمل د خیر نو کړي الله قبل الوقت فیصله کړی وا چې دا جنتیان دي وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اسلاب ابائهم دغرنګ الله جهنم د پاره ور د پاره خلق پیدا کړی دي هغه وو فی اسلاب آبائهم حالانکه کفر لانو کړه شرک نو کړه الله فیصله کړې و چې دا جهنميان دي فذوقوا بما نسيتم دام تخفیف دی الله فیصله کړدا چې زب جهنم ډکوم هر کله چې الله جهنم ډک کین بیا ورته فرمایي فذوقوا اے جهنميانو اوس هغه په جهنم کې بما نسیتم په سبب د دې نسیان نه مراد ترک دی ښا چې تاسو د دې ورځې ملاقات پرې خېو مظهری معنا کې به سبب نسیانکم په سبب د نسیان تاسو ان نسیناکم یقینا موږ پرې پرې خو تاسو انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون الله بشارت ورکې مؤمنانو ته او شپږ صفات الله داو ذکر کوي تقابلا مخکې د کافرو حالات ذکر کړل اوس الله د مؤمنانو حالات ذکر کین او شپږ صفات به درې درې صفات چې په دې آیت کې دي لمنه صفت هغه دی چې هغه د اندامونو په ذریعه سجده کوي سجدن ګورا په سجده کې څومره اندامونه استعماليږي سر استعماليږي لاسونه استعماليږي اخپی استعماليږي ملا استعماليږي او دیم صفت چې دی نو هغه لسانی دی وسبحوا یعنی تسبیح او درم صفت چې نو هغه د قلبي صفت ویل کېږي هم لا استكبرون عاجز دي تکبر نه کوي او دې ته علامه د ایمان ویل کېږي دیو جن اول سر کې وی یؤمنو بیااتنا بیا ور پسې درې صفات ذکر کوي خروا سجدا وسبحوا هم لا استكبرون انما يؤمن بآياتنا الذين یقینا ایمان راړي زمون پایتون باندې کسان اذا ذکروا کله چاو تنسیت کې دي شي بها کې حاضر راځي د آیتونو د قران ته دا لومبنه صفت ته چې تمام اندامونه په سجده کې استعمالای د الله په عبادت کې استعمالای وسبحوا لسانی صفت تسبیح وی په جواب حمد ربهم په حمد رب خپل او دریم صفت دا دی وهم لا استكبرون دو تکبر نه کوي مزید نور درې صفات الله ذکر کې د مؤمنانو اشاره دې خبره ته چې د مجاهدي والدین مجاهدي وال تتجافا لرکی جنوبهم طرفنا خپل ان المزاج د بسترونام دا سرلوم صفت شو مزاجی دې کې اشاره دې خبره ته چې ټول شپه عبادت نه کوي بلکې ځان نه بستریم جوړ کړی دی آرام هم کوي د مقصد د پاره چې درځم عبادتونه دي کنه چې هغه عبادتونو کې خلل را نشي د خوب بسترې یدونا حال واقع شوه د ما قبل نه جمله فعلیه مضارعه مثبته چې حال واقع شي نو اهل بصره فرمایي چې واو راړل ناجایز دي واو بنه راړي په داسې حال کې چې دو بني ربهم رب خپل خوف او طمعا دا دو صفاتونه دي ښا ځکه حالات متوجي کیږي دوا یو د الله قهر او غضب دیم د الله رحمت او ثواب دیو جنا یریګم د الله د قهر او د غضب نه اتمه کې د الله د مهربانای او د ثواب ومما او بعد د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ول ور کړی دی ينفقون خرج کوي د الله په لار کې داش پغم صفت شو خان ادیته لکېږي عبادت مالی هیڅ نفس نه پیږي فلا تعلمو پس نه پیږي نفس هیڅ نفس ما په حقیقت دا غشي او فیا چې پر ساتل شوی دی لهم دود پاره من قرته اعینن دسترګو د یخوالی د پاره په جنت کې چې کوم نعمتونه الله پټ کړی دي دا په حقیقت باندې هیڅ نفس نه پیږي فلا تعلم نفس کې تاکید اور مبالغه ده لکه حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت د نعمتونو مبارک ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا سه نعمتونه الله تیار کړی دي چې نه یو سترګه کې طاقت شته د لیدلو نه یو غوږ کې طاقت شته د اوریدو او نه یو زړه کې طاقت شته چې داغه هغه حالات برداشت کړي او اصل وجه دا ده چې دا اندامونه چې ادراک کوي دا هم متناهي دي کنه متناهی بطور مثال لاس کې ته سمره طاقت ان هاګون لاس بوج برداشت کولې شي دا رنګ املام بوج برداشت کولې شي چې سمره طاقت وي د طاقت نه زیات بوج خو نشي برداشت کولې مدا اندامونو ادراک چې دینو دا متناهي دي او جنت کې چې کوم نعمتونه دي نو غیر متناهي دي لہذا دا اندامونه چې کوم متناهي دي دا دا غیر متناهي نعمتونه ادراک نشي کولای به اعتراض ورې دیږي چې قران کې خو الله د جنت نعمتونه مونږ ته بیان کړی دي یو صورت کې بل صورت کې بل صورت کې جواب دا چې قران کې چې کوم نعمتونه الله ذکر کړی دي هغه فقط تعبیرات دي زمونږ د پوکولو د پاره صرف تعبیرات دي بدل هغه نه کو عملونو چې دوی په دنیا کې کول افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق لا استوون دویم باب د تر اخر د سورته پوری د دې عنوان د تقابل بین المؤمن والکافر آیت نمبر 18 کې به دغه بیانېږي چې مؤمن او کافر برابر نه دي بیا 19 20 کې چې ده په طریقه د لوف نشر مرتب بیان د فرق بین د دوانو فریقینو په درمیان کې بیا آیت نمبر 21 22 کې بیانې کې تخفیف دنیوی آیت نمبر 23 نو اخر آیت نمبر 25 پورې دلیل نقلی د موسی علی السلام د کتاب نه د کې دې شي په شان دا غچا چې غنا فرمان دی پورا خازن لیکین چې د آیات نازل شوه بارد علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ غلې شي فلان کې ته خلا وړو کې او زه خو مشر سړم علي المرتضى رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل اسکت فإنك فاسق تغلې شي ته خو فاسقي ته خو کافري الله د آیات راولېګو نو میوانه غست تعمیم ته اشاره ده چې د آیتونه تر قیامت پورې وي په دې توجیه من نه مراد علي صاحب دې افمن کان مؤمنن آیا علي صاحب چې دې مؤمن دا دلالت کې په عظمت د علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ کمن کان فاسقن د کې دې شي په شان دا غسړي چې هغه فاسق دی ولید لا استون په طریقه د لوک نشر مرتب ال د مؤمنان مقدم کړي نو دلته کې امنوي مقدم کو هرچی دی آ کسان چې ایمان راوړ دی عمل کې د سنت مطابق دا اوس تفصیل دی د عدم مساوات مخکې ویلو چې لا استون برابر ندي ولی برابر نه دي ځکه مؤمن ایماندار دی متبع د سنت دی او جنت ته وځي او بل یا تک فاسق چې دی نو هغه بې ایمان دی مخالف د سنت دی جهنم ته وځي فلهم وی بعدو لرا جنات المعوام باغونه د پات کېدلو نزلن د مل مستیا په تور باندې الله به د مل مستیا کې بما كانوا يعملون نو په عمل جنت ته لاړل یادا سه وای چې په فضل جنت ته لاړل او عمل چې دینو سبب دی لري رفع درجات لکه پرما تاسو ته ویلو ځان میکلو له حدیث می پیش کړو قران آیتونه واما الذين فسقوا فمأواهم النار فريق ثاني او هر چې دیا کسان چې نافرمانی کړی دا زید دود پاتې کې دوه ور دی کلا چې دوه اراده وکړي یخرجو د وتلو منها دا ور نه وې دو فیها واپس بکړې شي پاور کې د ذلت د پاره خان معنا دا چې ور به ډیر سخت وي پزله به حمله کوي په اندامونو به حمله کوي دا د سختې په جوانی بادو کوشش کوي چې موږ د ور نه وځو لیکن وته باندې شي فرشتي به مقرر وي الټه به ورځي جهنم ته او دې د پاره چې وسکو مونږ دوتا من العذاب الادنى د عذاب نږدې نه چاغه د دنیا عذاب دی دون العذاب الاکبر دون په معنا د سیوا کم سیوا د عذاب د آخرت نام یو توجیه دا دا توجیه بغوی لیکي دیمه توجیه دا چې دون په معنا د قبل دی قبل العذاب الاکبر مخکې د عذاب لوی نه چې هغه د آخرت عذاب دی عذاب الادنى نه مراد د دنیا عذاب او دون العذاب الاکبر مراد د دین د آخرت عذاب دی او د مخکنی عذاب سبب بیانېږي چې هغه اعتراض دی او څوک دې لري ظالم دا هغه چانه چې هغه تنسیت کې دی شي پایتونو در بخل ثم اعرض عنها بیا اعتراض کې داغې نام دا شو سبب د عذاب یقینا موږ د مجرمانو نه بدلا غستون کیو په دنیا کې او په آخرت کې ولقد اتینا موسی الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه په صداقت د قران باندې او په صداقت د رسول باندې دلیل نقلی الله ذکر کوي د کتاب د موسی عليه السلام نه او یقینا ورکړې موږ موسی عليه السلام ته لوی کتاب چاغه توراتو زمان نبی پاک کتاب کې سات تصدیقو پاک کتاب کې د قران تصدیقو فلا تکن فی مریه من لقائهم په دې کې شک مکو نو معنا دا چې خطاب خاص دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مراد ته امتی دی خام چې امتی ته په دې مسله کې شک مکو تورات موسی علیہ السلام ته ملاو او دوی مجعناه مون ګرځول موسی علی السلام هدن لبنی اسرائیل لارا خودن کې بنی اسرائیل ته آیت کریمه د مشکلات القرآن نه دی توجیهات پکې زیات دي اول دا چې لقاء کې درې احتمالات دي من لقائه لمنه احتمال ده چې لقاء په معنی د ملاقات او دویم احتمال ده چې لقاء په معنا د تلقی په معنا د قبل اولو ادویم دریم احتمال ده چې من لقائه لقاء معنا د اغستو او بیا لقام مصدر دی اضافه ده شوی ضمیر مجرور متصل ته مدې کوم دوه احتمال دي یا احتمال ده چې اضافت د مصدر فاعل ته دی او دویم احتمال دا چې اضافت د مصدر مفعول ته دی او بیا ور پسې هی زمير چا تراجه ده ندی کوم درې احتمال دي یو احتمال دا چې مل لقائه کې زمير راجه ده موسی عليه السلام ته او دویم احتمال دا چې ضمیر راجع دی رب ته او دریم احتمال دا چې هی ضمیر راجع دی کتاب ته فلا تكن في مرية من لقائهم کلیکان مراد ملاقات شي او هی ضمیر رب دراجی شي نو مراد د دینه موسی علی السلام پښپد معراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل او رب سره ملاقات کړو کوم ځای کې کړه په کوی تور کې د ملاقات د موسی علی السلام نام زمانه بي تم کې گا پشک کې فی مریتن من لقائه د ملاقات داغنا الله سره په کوی تور کې ملاقات کړه موسی علی السلام الله سره یا مل لقائی کی ہی زمین راجع دے موسی علیہ السلام تا او ملاقات نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات د موسی علیہ السلام سره په ليله المعراج کې زمان نبی په شک کې مکه غتم من لقائه د ملاقات دا غنم چې تا سره ملاقات شوه په شپه د معراج کې بخاری اور مسلم کی روایت ته د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په شپه د معراج کې موسی علیه السلام وکړ غنم رنگ یو دراز قامت والو کونټي وخته وو او دا سه معلومه ده لکه شنوعه قبيله امام طحاوی رحم الله هم د شنوعه قبيله دی خان داغو په شان لګید یا لقاق معنی دا غستو چې تورات یې اغستې وي یا نکاح په معنا د ملاوي دوم ملاوي دل نه مراد په موسی عليه السلام کم تکلیفونه راغلي دي فلا تکون فی ملیت من لقائه زمان نبی مکه غته پشکین منهم پدی بنی اسرائیلو کې ائمتن امامان د دین سرداران د دین چاو په موسی علی السلام باندې ایمان راوړل او بیا دعوت د توحید چلو بنی اسرائیلو کې فیصله وکړي د دوی په درمیان کې پرز د قیامت په هغه مسلو کې چې دوی پکې اختلاف کوم اولم يهد لهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم تخويف دنيوي اولم يهد لهم امام بغوی معنا کی علم يتبين لهم يهد لهم اولم يهد لهم دې کې اشاره د عقلي هدایت ته ځکه اور پسې عقلي دلیل دی کنه اولم يروا اننا نسوق الماء دلیل عقلی سره د زجر نه معنی دا چې دوی د دلیل عقلی نه عبرت نه حاصلې آیا دونو ګوري چې یقینا چلو مونږ باران ال الارض یا غزم کتا الجروزهم چاغه شړی لا نبات فیها بغوی معنا کوي شینکه پکې نه بوټي پکې نه ونی پکې نه مونږ باغې باران ورو فنخرج به مونږ راو باسو باغې سره زرعن فصل خسته فصل مونږ راو باسو دا تشبیه ده چې د کافر زړه چې دی هغه پشان د شړې زمکی انبیا موږ راولي غواو دعوت چلای اخر دا چې غزل کې ایمان زرغون شي او ایمان لري